بسم الله الرحمن الرحیم اجرا د احکام د خلق په ظاهر باندې کوا باطن الله تا پارا د الله نو یریګا احنا بغیر نامه تقوا باب الخوف قال الله تعالى ويا فرهبون مجموع له الناس مجموع فيه الناس چې خلک به پکې جمع کول کیږي ها وذالک یوم دا د غرض چې گواہی به پکې کول کیږي اندامونه به کوي کې پیغمبران به گواہی کوي علما به گواہی کوي حافظان به گواہی کوي او ما یوم رز د مشهود چې حاضری بو ته کی خلک بو ته ورزي یوم نوخر الا ليل الماضي ها هر سړي د پاره په دغه رس کې د دینا یو خاص کیفیت یا حال وي چې دی به د بل نه غافل کړي د بل د شان نه وقال تعالی یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه چې الله وی لی نظر زله الساعه شی او من خلوی شي دې کنه یوم ترونها تظهر كل مرجعه عما هغه وخت خو بچی نه بچی به نه دا بنا دې په مثال باندې کچري په یو پای ور کون کی وی نو مور پای ور کول وخت کې بل هیڅ ته سوچ نه کوي خو هغه په پای ورکول بچي به وغورځي که خېته باندې حمل حمل بچي نه ټکته وغورځي فرض باندې په کته روان شي دا په فرض بنا ده یا دا ده چې یعنی بل فرض کده سی وی لکه بل فرض کده سی وی نو یوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما من سكارى ولكن عذاب الله شديد ټولوري او یا ذره پی او یا ذره مساوی 49 کروڑ دور ملای 49 کروڑ ملائک وي 49 دا راوړي پڑھی دا شدت ته یرا پکار دا کردا دی یری دور به دور او چې دغه دور سخت دی دا کاږي به راوړي اے دا دسی په سره پاړو چې واړو دی دو غل کې دی غړته یو د تار او د کلا کلا شته هر یو خپل وګوري کنه دغه سر قوه ده دا ډوغل نه دی ډوغل کې ګوتې کېږي دی طرف ته دا کلا تار دی الحجۃ معقد الازار بډوتوي زید تړلو د لګ تحت السره والترقوا بفتح التاء وضم القاف هي العظم الذي عند صغرة النحر دوغل وللانسان ترقو ترقوتان فی جانبي النحر دو ترقو فقال عرضت علی الجنه والنار ما باندې جنت او جهنم دواړه پیش ول فلم ارکل یوم فی الخير والشر نن ورځ په شان په خیر او شر کې مارز نه دلی دلی ولو طالبون ما عالمو لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا فما اتى على اصحاب رسول الله يوم اشد منه نبی اسلام په صحابه باندې د دغه رنګ سخت طرف نه راغلي غطوا رؤوسهم تدن الشمس یوم القیامه نزدې کول کیږي او نور د قیامت پر د خلق مخلوق ته حتا تكون منهم کم مقدار میل په مقدار د میل به یا خو میل ثم مراد قال سليم بن عامر الرائي بالمقدار فوالله ما ادري ما يعني بالميل امسافه الارض دزمکه مسافت امل میل الذي تقتحل به العين صلاه صلاه به والا خرجتم الى الصعود تاسو بلار تر او ته تجرون الى الله تعالی الله تبم چغي والی خو بس دا پټنو د دنیا واړه رمسته ده یار ډیر مست ده قسم په دور مست ده بڑے خخ کو او بس چې دې ور د بیا د مقبره کې کرکټ کې مقبره کې جواری کې مقبره کې جناګاری کې دیږي چرا فرسي چر فرسي رور فرسي دی خلکو کې غیرت شته سناسو دی په خوانو کې دا او سړي چې دن دی خو دی غیرت شي دی په خوانو کې سناسو شته دا خدا مولیان غیرت نه دي ما تم زخه علاج دی زه ته ما دا مولیان دی اتفاقو کې چې د څه جوړی نه بغم لزو نه بخاده لزو نه بور نکاح تړو نه بجې دنه د جنازې لزو چې دا سمي غنه سمي وری فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا نږدې وسره لګي کنه قرب قیامت عین قیامت تا خو خدا کم یو سره لګا نه وی لګا پړیې وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کیف انعام سرنګ دې دنو خلق برا جب گورگی عزت امر پر تیاب لیختی بربر نا سورت قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعض الى بعض دغه یو بل دګوري قال یا عائشه الامر اشد ما ملد قیامت ډیر سخت ده من ان يهمهم ذلك چې اراده دې خبرې کې دراو کی چې دې ته دې خبرې اراده چې دنا لکه راوي دا ډیر سخت ده لکه اے مخیو باب الخوف گرم تار باب الرجا باب فضل الرجا او خوف و رجا کی راج مشین الجمع بین الخوف والرجا لکال ایمان بین الخوف والرجا لګي د مضمون مواد سره کنه بابونه روان دي کنه